عبدالله کوم چې اوس ماته مخاطب شه زه خپل دعوه بیان په دې خبره باندې تاسو دعوه بیان ګوره دعوت اهل سنت والجماعت مجوانان احناف علماء دیوبند او پښتنیانو پس مستقل موږ کول مکروه تحریمی دي بعضو عقاید دوه دي بعضو عقاید دوه ستاسو طرف نه ګوره زمونږه اول د دقت زمونږه صرف دومره کار دی چې موږ خپل خبره ثابت کو په حوالو سره صحیح شو دا کومه خبره چې موږ کړې ده چې مستقل امام جوړول مکروه دي تحریمي دي دوی پسې مونځ کول مکروه دي تحریمي دي جایز نه دي صحیح شوه خپل نمبر اول نمبر په دې باندې دا حواله تاسو ته کوم دا زما پر اخره آپ کے مسائل اور ان کا حل حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ اول نمبر جن دے تین سو نو د دې سوال دې سوال جواب ورکړي میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روز اطہر میں حیات جسمانی کے ساتھ حیات ہے اور یہ حیات برزخی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پیش کرنے والوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور وہ تمام امور جن کی طرف سے اللہ ہی کو معلوم ہے بجا لاتے ہیں مکہ والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو حیات برزخی اس لیے کہا جاتا ہے اول خبره خدا ده چې زما خصم الحمدلله په ټکی نه پويږي نو مناظره په اصول پويږي اول چې د ټک نه وزما د لایل لکه څنګه چې د دوه استاد په هر میدان کې چې کله هغه گیر شي نو دا هغه د عادت شریفه مبارکه ده چې هغه لازم داس ما نمبر نمبر دلیل داس ما دویم نمبر دلیل داس ما دریم نمبر دلیل اول خو مری صاحب دلته د جملو کو ډایرک د لایو تراړو تنقیحات پرې خوسترو ته ولې تا چې اول خپل دعوت ذکر کړل زما باغې باندې تنقیحات کوم زما بیا چې د پتاوی کې وای دا زما دویم نمبر دلیل دی نو چې زه راواخیسته خیر الفتاوی ورې ته زه د خیر الفتاوی نه منم ما ته د قران او حدیث نه دلیل پیش کوم ورې ته اول لا ته دا ثابت کړه چې دا خیر الفتاوی او دا دغه چې کوم دی اپ کوم مسائل اورون کا حل دا دلیل دې ته ویل کیږي بیا سمنم ورې ته دې ته تایید ویل کیږي دا زما څلورم نمبر خبره مریض صاحب ته د خپلې عقیدې کتاب راخلې خپل د مولا کتاب راخلې او ته وایې چې تذکیر صدور کې دا دې لیکلي چې پلاني پسې مونږ نه کېږي پلاني پسې مریض صاحب دجل نه به کار نه اخلې ما ته به قرآن او حدیث پېش کړې چې د چا دا عقیده د قرآن او حدیث یا د دې حدیث نه زه دا ثابتوم یا د قرآن نه دا خبره زه ثابتوم بیا به درته زه ومنم مریض صاحب ما ته هغه دغه کتابونه مه پېش کوه قرآن او حدیث ته راشه بل خبره دا ده چې مولوي صاحب کله حیات النبي ته ودانګي کله عذاب قبر ته ودانګي مولوي صاحب ته په یو ځای باندې ټیک شه یا دې د حیات النبي باره کې خپل عقیده بیان کراوړ میدان ته یا دې د عذاب قبر باره کې بیان کا زه پاکستان تنقیحات کوم والله چې زما هغه تنقیحات کې به ته وګوري چې تاسو کوم خلکو ته د کفر نسبت کړي کوم خلکو ته تاسو د ارتداد نسبت کړي پاغي باندې حکم کې حکم به راتلی کې دلته بیا به انشاءالله زما ستا خبره مخکې شي رئیس صاحب اول چې دی د عذاب قبر یا د حیات النبي د دې به وضاحت وکړي او بیا به په هغې باندې حکم ولګي چې کوم تنقیحات زه کوم مخکې به بیا خبره دي اوس راشه زما خبره وره زه زه وایم چې ستا عقیده چې کوم ده دا د قرآن او د حدیث نه خلاف ده البصائر کې چې استعانت من الاموات جائز ده د مړ نه استعانت مستل جائز دي ورته د حکم والا ورته د حکم والا حواله ته کې د دې حکم دا ده اولیاء کرام اگر چې الله تعالی کې مقربین او محبوب ترین بندے ہوتے ہیں مگر ان کو خدای کا درجہ دینا اور متصرف فی الامور سمجھنا دې کتاب کې دا وایي چې مړو د تصرف په اړه کې حکم یې تاسو واورئ د فتاوا حقانیه نه دی وایي دې نوم د رحمت کائنات رحمت کائنات مولانا محمد زاهد الحسینی څخه کتاب دی بیا په دې کې وایي هوا په دې باندې د دوی ټول مشرانو تقریزات دي هغه دا خبره کوي یو سړی هغه مړ شو د هغې نو مرګ نه پته هغه کور ته راغی ښځې ته ویلاوېده او دوی وشو او د هغې مالک نومو هلئ که ستاسو دا عقیده ده